د دې نامه ده سوره نحل نحل دغه ته وی دا د غبین مچې نه دي تورې د غبین مچې چون کې دا دلته ذکر شوی دی په دې صورت کې نو د دې غون صورت نامه ده سوره نحل مکی صورت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی دې کې به زیات زور په اصلاح د عقیدې وي ورسره به دا دوه مسلو باندې به ډیر لوی زوري یو د الله تعالی په توحید باندې او بل په باس بعد الموت باندې چې ګورې په دې باندې ډیر خیال کوي چې د مرګ نه پس ګورې بیا ژوند شته په دې ځای زور دی دا به بیانېږي خو ورسره ورسره به تخویفات بیانېږي ډېر اے د الله د دې عذاب نه ویریږي اے د الله د دې عذاب نه ویریږي او ورسره ورسره به د الله تعالی احسانات بیانېږي احسانات لږ ځان ته وګوره الله د سره کم احسانات کړی دی دا څومره اکرام استاسو کړی دی څومره عزت کړی دی نو ما وی د توحید مسله د باس بعد الموت مسله دا به بیانیږي خو پرنګ او په شکل د سکه د تخویف کې او د بیانولو د احسان کې بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله راغی حکم د الله اتا راغی عرب وی دا پښتانم وی چې یو سیز را روانی راغلی نی خورانیز دیشی نو خلق وی راغی راغی اتا راغی رانږدې شو امر الله حکم د الله خکل خبره دا ده چې دلته مراد د حکم د الله نه څه دی قیامت اتا راغی رانږدې شو امر الله حکم د الله چې هغه قیامت دی فلا تستعجلوه تاسو طلب مکوي د جلته داغي دی به رسول الله ته وی منډه قیامت تی راوله سبا مرا ولا نن راوله نن سبحانه پاکی ویم دغه الله لا سبحانه پاکی ویم دغه الله لا وتعالی او چت دی دغه الله عما یشرکون د هغه معبودانو نه چې دا خلک د الله سره شریک کوي بیا دی د رسالت مسله ينزل الملائکه رالیږي الله ملائکه مراد د ملائکون حضرت جبريل له ينزل الملائکه رالیږي الله ملائکه بالروح سره د سره د وحی بالروح سره د وحی من امره په حکم داغه دا ملائکه سره د وحی الله را لیږي علا من یشاء او په هغه چا چې د الله خوښوشي من عباده د بندگانو داغنه را لیږي الله ملائکه سره د وحی وحی ته سوی روح وی لکه څنګه چې په سا باندې مړ بدن را ژوندې کیږي داسې ګورې لکه په وحی باندې او په قرآن باندې هغه مړه زړونه نه دي هغه را ژوندې کیږي نو نازلی الله را لیږي ملایکې بر روح سره د وحی من امره په خپل حکم او دا ملائکه له الله وحی ورکی او راویلیږي چاته راولیږي علی من یشاء په هغه چا چې د الله خوښه وشي من عباده د بندگانو دا غنه څه وخت کې الله ابراهیم علیه السلام خوښ کو څه وخت کې بیا موسی علیه السلام الله خوښ کو څه وخت کې الله عیسی علیه السلام خوښ کو نن الله تعالی چې دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غلا خوښ کاغله وه رولېګله ان انذرو چې تاسو خبر ورکې دي خلکو له چې انه بشکا لا اله نشته دی معبود بر حق لایق د عبادت الا انا مگر زیم فتقون نو تاسو زمانه او یریږي الکه یو الله لایق د عبادت دی دا زمونږ د وطن دا سردار دا نواب خان دا ولی لایق نه دی هو یلکه د د کارنامی نشته او د الله کارنامی دی خلق الانسان الله خلق السماوات الله پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا خلق السماوات الله پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا بالحق د پاره د ښکارا کولو د حق چې دا حق دنیا ته ښکاره شي الله پاک دا قدرتونه الله ته ښکاره شي تعالی دغه لو چت عما د هغې معبودان باطلونه یشرکون چې دا خلک د الله سره شریک کوي بیا مسله ده د باس بعد الموت الکه د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېدل دې خلکو به وي چې سړی چوره چوره شي خاورې شي د خاورو نه بیا انسان څنګه پیدا کیږي الله تعالی عقلی دلیل سره پویی یره که دا اوس د سنه پیدای خلق الانسان الله پیدا کړی دی انسان من نطفه ان دا غساس کی د منینا تنن چې پیدا د خپل پلار د غمنی کم ساس کې چې دا غنه پیدا نو چې دا غساس کی نه چې غو بدی اغه نه پیدا کولی شي نو د خور نه دی نشي پیدا کولی خلق الانسان پیدا کړی دی الله انسان من نطفه ان دا غساس کې د منینا فیضا هو خصیم مبین پس ناګنه بیا دی جګړه کون کې ښکاری بیا باسونه کوي او جګړې کوي په باس بعد الموت کې د مکه مکرمه یو غټ بدمعاش دی ابی ابن خلف ډیر سپین سترګې او بهایا سړی راغی دا زاړه اډوکی وسره و داسې په لاس کې وموږل د پیغمبر علی السلام نامه واغشته چې دیم وی دا به الله را ژوندي کی پوکې ولا ورکه ویلو زول وی خو سره ژوندي که نو وی فیضا الکه ته د سنه پیدا یې د پلار دغه منی د ساس کې نه پیدا یې نو چې دا غې نه پیدا پیدا کړې نو نه د انسان جوړ کو نن ته د الله په حکمونو کې جګړې کې فیضا هو خصیم مبین پس ناګه نوی دی جګړه کوونکې ښکارا دا د تخویب په شکل کې تاسو ته مسله بیان کړه اوس په اعتبار دغه سره د انعامات په شکل کې تاسو ته مسله بیانوي والانعام خلقها او چارپایان چې دي الله پیدا کړی دی انعام دا سونه زناور چې سلور خپې دي دې ته انعام وي خو استعمالیږي په دې سلورو کې نورو کې نه استعمالیږي اوښان، غویان او ګړې او وزې دا میخ هم په غواګانو کې راځي ښه اوښان غواګان ګړې او وزې دا څلور قسمه ول انعام او الله پیدا کړی دي چار ول انعام او چار پیان چې دي خلقها الله پیدا کړی دي دا نن خلکو هغه د عزت شینه راواغشتل هغه د ځان د پاره دی بی عزتی غنی او چې کم د بی عزتی شینه دی هغه ځان له عزت غنی ګوره په دې سارو ساتلو کې چې څومره عزت دی نو بیا اندازې چې سار د کور مخې ته د واته غواګانې ولاړی او دا اوس غره لسی او یا د ماخام چې دی د واته غواګانی او د دانه دانه غولان سی او دا بچیو پسې او د مخې ته دی ولاړی مړه د سړی زړه چې دی داسې خوشحالیږي لکه جنت کې چی اوس دا خلک داسې دي دی غواګانو ته بیزتی وي نه کور خرابوي نه مخه خرابوي دا څه کوي خدای په خیر کې شوده به د کم ځای نه سکې دا خفه کېږي ما دا خلک شملو پسې پولې پړق دي پولې پولې پړق شملې چې ویني وی وی تراو دي نو لکه چې دونه خوښې خو غواګانې ساتي که نه دا څه د باندې شوي دي نو ول انعام او چار پیان شي دي خلقها الله پیدا کړی دی دا کتا سوای چې په چار پیانو سکو لکم فیها شته د ستاسو د پاره په دې چار پیانو کې دفعن ګرموالی دفعن ګرموالی یروره دغه ګړه حیر سره غوا دی دا او دا یخ جمع دی او دا د شودو د ټینګو شودو دغه ته چې نغه کې او ویس کې اسم ني دغه ورغومې دی دغه ګډ راوالی او په یخه یخنه کې وره وریږي ولاله کې او خورې د یخنه نه خبر نه نو لکم فیها اشتر استاسو د پاره په دې چار پیانو کې دفعونه ګرم والی و منافع او په دې کې نور فیدیم دی روره دا بچی پیدا کیږي او خرڅوي بچی پیدا کیږي او خرڅوه نن چې دای کې دې کاروبار کې څومره ګټه ده بلکې نشته دی ومنها او د دغه چار پیانو نه تاکلون تاسو خوري تاسو یې غوخه مې وخوړه نو دا د کوم ځای نه خوري خو دغه چار پیان دي کنه ومنها او د دغه چار پیانو نه تاکلون تاسو خورئ ماوی په سارو کې عزت تی عزت ولکم فیها او شته د ستاسو د پاره په دې سارو کې جمال خایست چې دا سار ستا د کور مخې ته ما وی دا پنځو شپېته غواګانې ولاړي دا سل یو نیم سل د ګړي یو زی ولاړي خلک وی دا د چا دی وی دا د پلانی حاجي صاحب دی وی ښه دومره ساروي نو دا دغه د ستاسو د کور دا مخه نه ده میدانی دا په خیسته ښکاري وحین تسرحون او په هغه وخت کې چې تاسو په سبی کې بوزئ سبی کې بوزئ مال رو باسئ د کور مخې ته ولاړی شپنکې ځان تیاری چې اوسې بوزم دا تاسو سو سو پیرې دا ټکي ووي قرآن مجید دلته د طبعی تربیت نه خلاف د طبعی ترتیب چې دی هغه نه خلاف وکړو دا ولی ګوره که ستاسو خیالي اول خلق په سبی کې مال بوزي او بیا یې دویم ځل په بیګی کې راولي دا بوتلل مخکې وي او راوستل رستو وی قران مجید دلته راوستل مخکې کړل او بوتلل رستو کړو دا غي سو نکتی دی خو اسانه نکته پکې دا ده چې دلته بیان د جمال دی د جمال د خایست او په ماخام کې چې ساروی را رواني او هغه کې کم خایستی هغه زیات دی د سبي د خایست نه ماښام چې ساروي راشي دا ډک ساروي وي تشي ډک غوړ پړ او دا دانه دانه غولان سي اغي نو دا ماخام کې چې ستا د کور مخې ته ولاړې دی کې حسن او خایز زیاتی سهار کې وي خو سهار کې روره وچی ناسې اوږي او بل دا دی چې غولان زی تاسو لشلی وي بل شپه په یخه تیره شوي وي دغسې خوار ولاړي نو سهار کې دونه حسن نی او ماښام کې حسن زیات نو ځکه دا دغه کړو یو بل فایده دا ده وتحملوا اسقالکم او دا چار پیان باری بار تحملوا دا باری اسقالکم بارون استاسو الى بلد یو خارتا لم تکونو بالغیه چې نه تاسو رسیدونکي هغې ته دا چارپایان او خان ستاسو بارونه راوالي او هغه خارونو ته بوزي وړي چې تاسو هغه ځای ته پیاده نشئ تللی ګورې عرب نه دي د مکې خلکو بارونه به پوخان واچول شام ته بلاړل د شام نه به بیا را روان شو مکې ته به رالل د مکې نه به لاړل یمن ته اوس د مکې نه شام ته سړی تش پیاده نشي تللی او دا څاروي ستاسو چې دی نو پیاده څه کوي چې هغه ستاسو بارونه هغه وړي او راوړي لم تکونو چې نه تاسو بالغي هې رسېدونکي دغې ښار ته او برسیږي خو چې ځان خپ تکلیف کې واچي الا بشق الانفس مگر په تکلیف د ځانونو ان ربکم یقینا رب تاسو چې دی لرؤف الرحیم هغه ډیر مهربان او رحم کوونکی دی والخیل او الله پیدا کړی دی تاسو د پاره سونه والبغال او الله پیدا کړی دی تاسو د پاره کچر والحمیر خر دا الله تاسو له پیدا کړی دی اسونه د له پیدا کړی دی کچر د له پیدا کړی دی خرې د له پیدا کړی دی الکه په دې درو وتا سو سکوي لترکبوها چې تاسو سوار شي په دې یو فیده دا ده چې سورلی په وکي او دویمه فیده دا د وزینه او د پاره د خایس ستا د کور مخې ته برانډي او واته پکې دا سونه ولاړی او د خپل درز ورکی کچر پکې ولاړی دا غټ غټ خره دا پکې ولاړی وای ستاسو په اسونو کې او په خرو کې او په کچرو کې فایده څه ده چې سورلی په وکه یو او بل د پاره د خایس دلته یو مسله ده اسونو غوخه حلاله ده که حلاله نه ده اسونه دا نور امامان وی د اسونو غوخه بالکل حلاله ده لکه څنګه چې د غوی غوخه حلاله ده نو د اس غوخه هم حلاله ده حضرت امام صاحب احناف وی چې نه د اس غوخه حلاله نه ده نو دا غیر ډیر لوی دلیل دی یو زیاده دلیل دی نو دسې به ویلې وی چې چې وی خورای بار سوار شي په او د پاره د خایس خو هغه خوراک ذکر نه کو معلومیږي چې د دې شینو خوراک جایز نه دی ويخلق ما او الله پیدا کوي هغه لا تعلمون چې تاسو ته معلوم ندي د څه شي نه الله پیدا کوي چې موږ او تاسو ته معلوم ندي وعلى الله او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 خوشاله کړي په خپل حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د سره سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشان او حادثو نه حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اسلام سونه بیماران دي الله وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي زمونږ د ملک صاحب نوسی بیمار دی هغه لم دعا وکړي چې الله ورته زر ته زر شفا ورکړي بل زمونږ یو ملګری دی د صدر ټوبیل مسله ده هغوی لم دعا وکړي چې الله پاک هغوی ته خیر پیښ کړي صحیح فیصله دا هغوی وشي حاجیانو صاحبانو ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک دا هغوی اعمال هلته قبول کړي او الله پاک کوم هغوی دعاګانې کوي الله دا هغوی دعاګانې زمونږ په باره کې قبول وګرځوي خپل روغ جوړې خپل وطن ته الله صحیح سالم را ورسوي وصلی الله تعالی ډېر اوږده شو خبره